او پریخودل د صورت ارمان دی ارمانی بشي ولا يستطيعها البطلا سس سورت بقره نشي یادولې نشي لسته ولا يستطيعها البطلا د جادو اثر چې په کوم کور کې سورته بقره لسته شي نو د جادو اثر پې نه کیږي ولا یستطيع هل بطلا د یو سړی عقل بدعت تا نو په سورته بقره باندې نه پويږي راشي سورت بقره پشانتا د سوره فاتحی د دین نمونه اوم ګڼدي یو سورت البقره او دا مشهور واقعه د بقره تسمیه د کل په اسم د جز کته وای دي کې نور واقعات ډیر دي یو وجه دا ډیره مهتم بشان وا ځکه معبود را فرزول او توهین د معبود د کمالاري کې نسفی دي کی د غوا عبادت به کو دریم زجر دی پاغه چا چې دا پیغمبر او د الله خبره نه مني سلورم پدی کی ذکر د بعث بعد الموت وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا الله ژوندې کو یا پدې غو یا پخپلا ونرعي حقوق النساء او چې کله رعایت د حقوق د زنانه وو کی هغه دانه دی چې میرا جسم میری مرضی تا خلاړې ته پوي شوي ستا به ونه راسای نو فینزل علیکم المائده الله به انعامات راولېږي ترخان به دې غوړ شي ان احللتم الانعام مرجان کې د دینه تعبیر پر ابتنامی سره کړی دی اخر سره پوری شتا جواهر کې اوس لیک دی هغه وخت کې شیخ د سوره انعام پوری وی شیخ ته هندای کلا د امتحان د وجنه چې وخلېږي او کار ډیر پاتی شاپور شیخ بوي چې خلک کوئی روزه لنډه موږ یو غنټه ډیر شوي ځکه کار ډیر دی وخلق دی عرب تنامی ربط د نوم د نوم سره او په دې د شاه اسماعیل شهید رحمه الله او خطبه مشتا رب اسماء د نمونه من ذکر کو رب معنی بری سره ذکر کو دعا عبادت صرف بنی اسرائیل کړو کنور خلقوم کړو خ کتاب دی نو دوی عقیده دا چې کله به باران نه کیده نو د غوا په لکۍ پورې به شوړه د وخو وتړله هغه له به تلې ورکو نو چې کله به لکه اوس زیدا اور با غوښه ته نږدې شو نو غوا به منډه کړه او بقړی به شروع کړی आवाजونه اجائل انت بيقورا مسلعتان ذریعتا لك بین الله والمطری ذریعه ګرځای چې الله بارانو کی لکه زمونږ د خلکو عقیده دا دلته سفرونو باواو سفرونه نړول نشتا البته د سنت او موافقه کا حاجت ته مغواړه پښتانه یا زغلی یا سملی سیدو کی جماعت جوړو اوس جوړ دی فتور اغلا مې ناجایز دي چې قبرونه نړوي لري کوي سرکاري مولایانو بل زینو اول کې چې همیشه ګوري جمعات په بدګونیای د دې په واره کې الله پاک شومان پیدا کړی دي نوې مشم کېګا زمکه دې انداګه چې قبرستان لري ورکړه خو سړی باندې شوق لگا چې دا په خاینه ته په خاینو کوم کوم دویمه سنام القرآن ورته ویل کیږي حدیث ته ترمذی دی لكل شیء سنام کب وسنام القرآن البقره دریم فسطاط القرآن ورته ویل کیږي لویا خیمه ډیر ضرورت د دین په دې کې ذکر دي عقاید معاملات فتح العزیز وایي چې 1500 احکام شرعیه سورت بقره ذکر کړی دي سیاسیات ملک سمای اوامر نواهی سلورم زهرا اوس دی حدیث کې راغی زهرا ورته ځکه ویل کیږي لانارتها طریق الهدایت او کفایت په دنیا او په آخرت کې څوک چې دا لولي نو روز د قیامت په مخ راناوي حدیث کی راضی اقرأ الزهراوین لا تجعلوا بيوتكم مقابر قبر کې قران نشلسته نو د کورونو نوم قبرستان ما جوړوي حدیث کې راځي چې کوم کور کې سورته بقره لسته شي نو لا يدخلها الشیطان ابن ماجی حدیث ته چې من كانت البقرة معه فهو امير أمير عالم فكار دي ولا یستطيعو حل بطل معنا مادری وکړي باطل پرس پدی بنی نه پويږي روایت معنا هم بالکل ښکارا شو چې عمر رضی الله عنه په دولس کال کې دا یاد کړی و سره د نکات او تفسیر نه قرطبی لیکي ابن عمر او قرطبی لیکي چې عمر رضی الله عنه دا پات کال کې یاد کړی و خبر اخلاص شو حکم اسرار تفسیر اول منګه تمرجان په نمت زو مرجان معنوي ربطه مرویلی وخت سرنا چې مرجان لیکل شوی د یاداشت لپاره دی